خلک پوښتنه کوي موږ څه مصرف کړو ځواب ورکړه چې کوم ما چې تاسو لګوي پر خپل مور او پلار خپلوانو یتیمانو مسکینانو او پردیسانو باندې ولګوي او تاسو چې هر څه ګڼه کوي الله پاک پرې خبريږي كتب عليكم القتال وهو كرز لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون تاسو ته د جنگ امر شوی دی او هغه تاسو ته ناکار دی کې دا شي چې یو شی تاسو ته ناکار وي او همغه تاسو لپاره ډیر غوره وي او کې دا شي چې تاسو یو شی خوښوي او همغه تاسو لپاره بد وي الله پاک پوهیږي تاسو نه پوهیږئ پر الله پاک باندې کافر کېدل د مسجد حرام لاره د خدای پالونکو پر مخ تړل او د حرم اوسیدونکو له هغه ځای سل د خدای په وړاندې لګې نه هم ډیر زیات بدکار دی او فتنه د وینې تویولو نه سخته ګناه ده هغوی به د تاج سره تل په جنګ اخته وي آن تر دې چې که یې وسه ورسېږي نو تاسو به له دې دین نه واړوي او په دې ښه پوه شئ چې له تاسو نه چې هر څوک له دې دین نه واوړي او د کفر په حالت عمري د هغه عملونه به په دنیا او آخرت دواړو کې بابیزه او ضایع شي د دې پر خلاف کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او چا چې د خدای پاک په لار کې خپل کور وطن پریخی او جهاد کړی دی هغوی حق لري چې د خدای پاک د رحمت هیله منوي او الله جل جلاله د هغو د خطاو بخونکی او پر هغو د خپل رحمت ګرځونکی دی پوښتنه کوي د شراب او جواري څه حکم دی وایا په دواړو کې لویه ګناه ده که څه هم د خلکو لپاره به څه ګټه هم پکې وي خو ګناه یې له ګټې نه ډېره زیاته ده پوښتنه کوي موږ د خدای جل جلاله په لاره کې څه مصرف کړو وایا هغه څه چې ستاسو له اړتیا نه زیات وي په دې ډول الله پاک تاسو ته خپل احکام په څرګنده توګه بیانوي ښایي چې تاسو د دنیا او آخرت دواړو په باب فکر وکړئ في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى إن إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم پوښتنه کوي له یتیمانو سره د څه چار چلند وشي وایا په کوم ډول چلند کې چې د هغو ښېګڼه وي د هغه غوره کول ډېر ښه دي او که تاسو خپل او د هغو خرڅ او لګښت او زم ځواک سره ګډ او شریک کړئ څه باک نشته نو هغوی خو ستاسو ورونه دي دورانکارو او روچارو دواړو حال الله ته ښکاره دی که د الله خوښه شي نو په دې کار کې به تاسو له ستونزو سره مخامخ کړي وای مګر هغه په واکمنۍ سربیره د حکمت څښتن هم دی ترڅو چې امام نه وي راوړی یو مسلمان وینځه له اصلي مشرک نه ډېره ښه ده که څه هم چې ستاسو یې هغه ډېره خوښه وي او مسلمانې ښځې مشرکانو ته هیڅکله په نکاح مه ورکوئ تر څو چې هغو ایمان نه وي راوړی یو مسلمان رایه له اصلي مشرک نه ډېر ښه دی که څه هم چې هغه ستاسو ډېر خوښ وي دا کسان تاسو د اور خواته دعوت کوي او الله پاک په خپل اذن سره تاسو ته د جنت او بخنې په لوري بلنه درکوي او هغه خلکو ته چې خپل حکمونه په څرګنده توګه بیانوي کې داسې چې هغوی درس واخلي او نصیحت ومني إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين پوښتنه کوي د حیض څه حکم دی وایا هغه یو د پلیتۍ حالت دی په هغه کې له ښځو نه بېل اوسئ او هغو ته مه نږدې کېږئ تر څو چې هغوی پاکې او سوتره شوي نه وي بیا چې کله هغوی پاتې شي نو له هغو سره هغه شان یو ځای شي چې الله پاک درته امر کړی دی د الله پاک هغه خلق خوښیږي چې له بدۍ نه لاس واخلي او سپېڅلتیا غوره کړي نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشروا المؤمنين ستاسو خزي ستاسو کښتونه دي ستاسو خپل خوخه ده څنګه مو چې زړه غواړي هغه شان په خپل کښت کې تصرف وکړئ او د خپل راتلونکي فکر ولرئ او د الله پاک له خپګان نه ځان وژغورئ د الله پاک نوم په داسې قسمونو خوړلو کې مه یادوئ چې په هغوی کې هدف د نیکۍ پرهېزګارۍ او د خدای پاک د بندګانو د ښېګڼې له کارونو څخه منع کول وي الله پاک ستاسې ټولې خبرې اوري او پر هر څه پوهیږي کوم خلک چې د خپل خزو سره د نا اړوندې لوړه کوي هغه ته څلور میاشتې وخت دی کوي ورته رجوع وکړه نو الله پاک بخښونکی او رحیم دی وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم او که هغه د طلاق هود کړی او دا ورته روا نه ده چې هغه څه چې الله پاک د دوی په رحم کې پیدا کړی وي هغه پټ کړي هغه ته هیڅ کله نه ښایي چې دا چې وکړي که په خدای او د آخرت په ورځ ایمان لري که د هغو میلونه د خپلو اړیکو سمولو لپاره چمتو وي نو د همدې عدت په دوران کې په خپله نکاح کې د هغو د بیا راوستلو حق لري د ښځو لپاره هم په معروفه توګه همغسې حقوق دي لکه څنګه چې د نارینهو پر هغو حقوق دي البته نارینه پر هغو باندې یوه درجه لري او پر ټولو باندې الله غالب مقتدر او د حکمت او پوهې څښتن دی طلاق دوه ځله دی بیا دې یا په سمه توګه ښځه وساتل شي یا دې په ښه توګه رخصت کړای شي او په داسې شان رخصتول تاسو ته روا نه دي چې څه شی مو ورکړي دي له هغو نه یو څه بېرته ترې واخلئ البته دا مستثنا ده چې ښځه او مېړه د الله په حدودو باندې په درېدو کې اندېښمن وي په داسې صورت کې که تاسو ته دا ویره وي چې په هغوی دواړو به د الله پر حدودو ټینګ پاتې نشي نو د هغو دواړو په منځ کې د دې خبرې باک نشته چې ښځه خپل مېړه ته یو څه بدل ورکړي او ځان ورته بیل کړي دا د الله پاک ټاکلي پولې دي له دې نه مه اوړئ او څوک چې د خدای پاک د پولو نه واوړي هماغوی ظالمان دي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بیا که د دوه ځله طلاق ورکولو نه وروسته ښځې ته دریم ځل طلاق ورکړي نو هغه ښځه بیا د هغه لپاره روانه ده مګر دا چې بل چا سره د هغې نکاح وشي او هغه یې طلاق کړي که له هغه وروسته لومړي مېړه او دې ښځې دواړو دا فکر وکړ چې پر الهي حدودو به ودرېږي نو که دوی یو بل ته رجوع وکړي ثبات نشته دا د الله پاک ټاکلي حدود دي دغو خلکو د لار موندنې لپاره یې څرګندوي چې د هغه د حدودو د ماتولو په عاقبت پوهیږي نهز دې د ربړولو لپاره نه یې ساروي چې دا به تیری زیاتی وي او څوک دا کار وکړي هغه به په حقیقت کې خپل پر خپل ځان ظلم وکړي دا الله پاک آیاتونو ملنګ نه وهي دا مه هیروي چې الله پاک په ټولو نعمت تاسو سرولې کړی کله چې تاسو خپل خزو ته طلاق ورکړ او هغه خپل عدت پوره کړ نو بیا په دې لار کې خند مو پیدا کوي چې هغه د خپل خوښي میونه انتخاب کړي که د دواو خواو په دې موافقه راغله چې سره نکاح وکړي تاسو ته خودنه کیږي چې هیڅ کله داسې حرکت مکوئ کر په الله او د آخرت ورځ ایمان لرئ واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير د کوم پلار چې داخله وي چې د هغه اولاد د تیرودنې په ټوله موده کې تای وروي نو مینګ دې خپل بچانو ته پوره دوه کاله تای ورکړي په دې صورت کې به د ماشوم پلار په ښه توګه هغوی ته خوراک او جامې ورکوي خو داس نه چې د چا په اوږه د هغه له وخت نه پورته پېټی کېښودل شي نو دې مور ته له دې امله آزار ورسول شي چې ماشوم د هغې دی او نه دې پلار له دې امله وکړول شي چې ماشوم د هغه دی د تی ورکوونکي چې څنګه د ماشوم په پلار دا حق دی هم دا راز د هغه پر وارث هم دی خو که دواړه خواوې په خپل منځي موافقه او مشوره له طب لول غواړي د دې خبرې څه باک نشته او که تاسو په نظر کې دا وي چې کومه بله ښځه دې ستاسو ماشوم ته تی ورکړي نو په دې کې هم څه وبال نشته خو په دې شرط چې له تاسو څخه چې څوک عمرې او کندې پاتې شي نو هغوی د پر خپل ځان څلور میاشتې او لس ورځې په عدت تېرې کړي بیا چې کله عدت پوره شي نو د خپلو شخصي چارو په باب د هغو خپله خوښه ده په ښه توګه چې څه کوي ودې کړي پر تاسې څه مسؤلیت نشته الله پاک تاسې ټولو لکلوولو نه خبر دی د عدت په موده کې که تاسو له هغو کونډو سره د نکاح هیله په اشاره کنایه څرګنده کړئ او که په زړه کې پټه وساتئ په دواړو صورتونو کې څه باک نه لري الله پاک پوهیږي چې هغوی به په زړونو کې بریادیږي خو پام کوئ چې پټه ژبنه او تړون به ورسره نه کوئ که کومه خبره کول وي نو پروا ډول دی وي او د نکاح تړلو پریکړه تر هغه وخت نه کوي چې تر څو پورې عدت تیر شوی نه وي خو په هغه چې الله آن تاسو د زړونو پرازونو پوهیږي نو له هغه نه ویریږي او په دې هم پوهیږي چې الله زغمونکی دی له وړو وړو خبرو کیریږي پر تاسو هیڅ ګناه نشته که خپل خزو ته مخ کې لغه طلاق ورکړي چې لاس مو نوی وروړی او مہر مو نوی ټاکلی په دې صورت کې هغه ته څه څه ورکول ضروری دي وسوال دې د خپل وسی او د وزر دې د خپل وسی په اندازا په خڅو غڅ ورکړي دا پر نکانو حق دی وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير او که تاسو له لاس ورونو مخکې طلاق ورکړی وي او مهر مو ټاکلی وي نو په دې صورت کې به نیمایي مهر ورکول کېږي دا بل خبره ده چې خزه نرمه وضع وکړي او مهر ونخلي یا هغه څوک چې د نکاح د عقد واکمن دی له نرمۍ نه کار واخلي او پوره مهر ورکړي او تاسو که خلګه وکړي نو دا له تقوا سره ډیره خایيږي په خپل منځي چارو کې مروت نه هېروي الله پاک تاسو عملونه ویني فإن فرغن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم د تاس نه چې څوک عمرې او روسته کونډې پریښې وي هغوی به د خپلو کونډو لپاره دا وصیت وکړي چې تر یو کال پورې دې خوراک پوښاک ورکړی شي او له کورونو څخه دې نه ویستل کېږي بیا که هغوی په خپله ووځي نو د خپل ځان په برخه کې چې په ښه توګه هر څه کوي پر تاسې هیڅ مسؤلیت نشته الله پاک پر ټولو برلاسی او د حکمت او پوهې څښتن دی ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر من الناس لا يشكرون تا د هغو خلکو حالت ته هم څه پاملرنه کړې ده چې د مرګ له ویرې خپل ټاټوبي پریښي وتلي وو او د هغو شمېر زرګونو تنو ته رسېده الله پاک هغو ته وویل ومرئ بیا یې هغوی د دوهم ځل لپاره راژوندي کړل حقیقت دا ده چې الله پاک پر انسانانو زیات مهربان دی خو زیاتره خلک شکر نه ادا کوي وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم مسلمانانو د الله جل جلاله په لار کې وجنګيږي او خو په هغه چې الله اوریدونکی او پوه دی د تاسو نه څوک دی چې الله پاک ته قرض حسنه ورکړي تر څو چې الله د هغه پور څو چنده بېرته ورکړي کمول هم د الله پاک په لاس کې دي او زیاتول هم او د هغه لوري ته ستاسو ورګرځېدل دي وآتيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من جوارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين تا پر هغه موضوع څه غور کړی دی چې د موسی علیه السلام نه وروسته د بني اسرائیلو مشرانو ته پېښه شوې وه هغه خپل پیغمبر ته وویل زموږ لپاره یو بادشاہ وټاکه تر څو چې موږ د الله پاک په لار کې جګړه وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه بیا خو به داسې نه وي چې تاسو ته د جنګېدو امر وشي او تاسو ونه جنګېږئ هغه جواب ورکړ نه خیر دا څنګه کدا چې موږ د خدای جل جلاله په لار کې ونه جنګېږو په داس حال کې چې موږ له خپل کورونو ته ایستل شوي او موږ اهل عیال له موږ څخه بېرکای شوی دی خو کله چې هغو ته د جنګېدو امر وشو نو له یو لږ شمېر نه پرته نور ټول په شا لاړل او الله پاک د هغو هر یو تیری کوونکی پېژني د دې خبرې په اورېدو هغوی وویل هغه څنګه پر موږ باندې د باچا کېدو استحقاق ومومي د هغه په پرتله موږ د پاچاهۍ زیات وړ یو هغه کوم زیات شتمن سړی نه دی پیغمبر جواب ورکړ الله پاک پر تاسو همغه غوره کړی دی او هغه ته روحي او جسمي دواړه ډوله پراخ اهلیت وربخلی دی او الله پاک واکمن دی چاته چې خوښه شي خپل ملک ورکوي خدای سره ډیره پراخي ده او هر څه باندې عالم دی وقال لهم نبيهم ثم آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم په دې سربېره د هغو پیغمبر هغو ته دا هم وښودله چې د خدای د لوري د بادشا په توګه د هغه د ټاکل کېدو نښانه دا ده چې د هغه په زمانه کې به هغه صندوق تاسو ته بیا راشي چې په هغه کې ستاسو د رب له لوري ستاسو لپاره د دادګیرنې وسایل دي چې په هغه کې د موسی علیه السلام د کورنۍ او د هارون علیه السلام د کورنۍ موروثین قدسات دي او هغه چې پرستو خوندي ساتلي دي که تاسو مؤمنان یئ نو دا ستاسو لپاره ډېره ستره نښانه ده فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فترجو منه إلا قليلا منهم فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين بیا چې کله طالب له لښکر سره وخوځېدی نو ویې ویل پر یوه سیند باندې د الله پاک له لوري پر تاسې آزمویښت کېدونکی دی څوک چې دغه اوبه وڅښي هغه زما ملګری نه دی زما ملګری یوازې هغه څوک دی چې تر هغو خپله څنډه ماته نه کړي خو که څوک یوه نیمه لکه وڅکي نو وجې څکي خو پرته یې وایې پرېږدي نو نور ټول دغه سیند نه خړوب شول بیا چې کله طالب او ورسره ملګري مسلمانان د سیند نه پورې وتل لاندې لاړل نو هغو طالب ته ویل چې موږ په موږ کې د جالب او د غل لښکر سره د مقابلې وس نشته او کله چې هغوی د جالوت او دغه د لښکرو مقابلې ته وتل نو دعا یې وکړه ای زموږ ربه موږ ته صبر راکړه موږ قدمونه ټینګ کړه او پر دې کافره ډله موږ برلاسي کړه او الله پاک هغه ته سلطنت او حکمت ور په برخه کړ او هر هغه څه ور زده کړ چې د الله پاک خوښه وه که دغه شان الله پاک د یوې ډلې مخنیوی په بلې ډلې نه کولای نو د ځمکې نظام به ګډوډ شوی وای خو پر نړیوالو د الله پاک لوی فضل دی چې هغه په دغه ډول د فساد د مخنیوي لارې چارې برابروي